والصلاة على رسول الله اما بعد څو خبرې مونږ چې دا مفاهیم دا کوم خبرې چې کیږي دا په اشتباهي صورتحال اختیار نه کی مونږ دا دعوه نه کوو چې موافقت د ټول امت یا موافقت د ټول اهل الحل موافقت د جمهور اهل الحل والعقد وایو بار بار دا وایو مسعود مولوي صاحب چې کوم عبارتونه وایي نو بار بار وایي چې ټول موافقت د ټول اهل الحل والعقد شرط نه دا موږ هم وایو صحابه کرامو د دې قسم نظریې وي خو ما په اول وخت کې وضاحت وکړو چې موافقت د جمهور اهل الحل والعقد دا د اهل سنت والجماعت عقیده ګرځېدلې ده او موږ په دې دعوا یو چې د ابوبکر البغدادي حفظه الله ونصره الله سره موافقت د جمهور اهل الحل والعقد نشته دی یو خبره دویم سوال هغه دا وکړو چې د قران سنت نه مدا ثابت شي کله مسلمانانو دومره دومره قوت راشي او دې حد ته ورسي به به امامت قائميږي موږ بر دې په ووم نمبر کې وضاحت وکړو موږ نمبر وار دا مسله شروع کړې ده چې په کم وخت کې او د قران او سنت نه به ثابت کو چې کله د مسلمانانو قوت دې کیفیت ته ورسي نو به په نسب د امام واجب دی او دا په هغه بحث کې موږ تفصیلا ووایو چې شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله یا نور نړیوال جهاد چې څومره جهادي مجموعات کې په دې کې یو هم په دې پوزیشن کې نه دی سلطه هغه شرعي سلطې ته نه ده رسېدلې کومه سلطه باندې چې د خلافت او د امامت هغه اطلاق کیږي او که یو سلطه په داسې چا په لاس کې راشي نو بیا به دلته نسب د امام واجب دی دې په اووم نمبر کې موږ تفصیلي وضاحت وکړو سره روان دی دویم دا چې امام الهند شاه ولی الله رحمه الله تذکره وکړه چې هغه د اهل سنت والجماعت نه دی کنه دی د اهل سنت والجماعت عقیده دار چې په نسب د امام کې موافقت د جمهور اهل الشوکه شرط دی په دې عبارتونه ذکر د عقیده کتابونو ټول ذکر کړی دا امام شاه ولی الله رحمه الله د اهل سنت والجماعت نه دی سنی دی نه شیعه دی نه معتزلی دی نه خارجی دی سنی دی خو دا غټ ټول اقوال عقیده نه ده چې هغه یو قول ذکر کړي نو موږ وایو چې دا عقیده ده د عقیدې کتابونه د عقیدې مراجع هغه واضح دي ډېر د سنیانو داسې علما دي په سنت الجماعت کې شامل دي په اسماء او صفاتو کې داسې په نورو عقایدو کې هغه عقیده د سنیانو نه خو په مجموع کې هغه د سنیانو ویل کېږي تصوف میدان کې د شاه ولی الله رحمه الله عجیبه دی با اقوال منقول دا په کتابونو کې ملاوي کنه فائز العارفین دا کتاب دی انتهایی ضعیف اقوال دی پکې تر دې چې بعض مرګري تکفیر بعض خلکو بعض علماوی تکفیر کړي دي نو د امام الهند شاه ولی الله رحمه الله ټول اقوال عقیده نه ده د عقیدی مراجع د عقیدی کتابونه معلوم دي د عقیدی ائمه معلوم دي د اهل سنت والجماعت عقیده موافقت د ټول امت نه نه د ټول اهل الحل والعقد د جمهور اهل الشوکه د جمهور اهل الحل والعقد نه او کم چې د بعض بعض عبارتونه مولانا ابو سعید صاحب ذکر کړل هغه بعض چې کوم بیعت کړو د علی رضی الله عنه سره هغه بعض اکثریت وو او په دې باندې موږ روس مخکې عبارتونه ذکر کړل چې څه خلکو توقف وکړو او بعضو بیعت وکړو او هغه با هغه بعضی په اکثریت کې وو دغه بعضی خلک اکثریت وو لکه الانتصار فی الرد علی المعتزله القدریه صفحه 900 کې وایي دریم جلد کې چې وقد ثبتت بیعه علی و امامته ببيعه الجمهور من الصحابه قبل ذلك وانقادوا له د اول وخت نه دا یعنی قبل ذلك دا اول وخت نه د علی رضی الله عنه خلافت په بیعت د جمهور باندې ثابت شو اهل الشوکه هغه چاته ویل کیږي چې داغه په موافقت باندې قدرت او تمکین حاصلېږي په دې موږ په وم نمبر کې بحث کوو چې شیخ ابو بکر البغدادي حفظه الله قدرت او تمکین نشته الله دې قدرت او تمکین ورکي په دې بحث کول ده ان شاء الله را روان دي بل خبره شان شوکت والا خلک هغه دي ته نه ویل کی چې نومې مشهوري شوکت او طاقت چې شاته پسې قوتونه ولاړي د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ان انتخاب منطقوي خپل شورا کړی دی هغه خپل قوت پسې ولاړ دی شاته چې په عموم د نور کې د قدرت او طاقت او شان والا خلک دی امارت پسې په لکونو مجاهدین ولاړ دي په القاعده پسې په لکونو مجاهدین ولاړ دي عبدالحق داغستان د عبدالحق ترکستاني خبره ته وکړله څو ورځې مخکې دا اوس چې زه راتلم تقریبا شل مرګري د هغو په شام کې دعوه د هغو په دوله باندې زموږ شل مرګري شهیدان کړل درې ذبح کړل او ولس همداسې ووژله او په خپله مولانا فضل الله صاحب حفظه الله قول دی هغه په حافظ صاحب حواله ورکړي چې حافظ صاحب دا وایي چې د امت د اتفاق لپاره درې خلک رکاوټ دي ظواهري صاحب مولانا فضل الله صاحب عبدالحق صاحب فی الحال زموږ د معلوماتو مطابق په دې خو اتفاق دی چې هغه بیعت نه کړي خو زموږ معلومات دا چې هغه ګلیو شکایتونه دي او دا دعوی د زما مرګري شهیدان کړل نو شان شوکت والا هغه چاته نه وایي چې نومې مشهوري چې دا شهرت یې په دې وجه شوی چې شاته پسې د مجاهدینو قوت وي او دا قوت شباب سره دی دا قوت د انصار الدین سره دی دا قوت د امارت اسلامي قفقاز سره دی دا قوت د امارت اسلامي افغانستان سره دی دا قوت د یمن د القاعده سره دی دا قوت د جبهه النصر سره دی په پوزیشن کې دا سينور جهادي قوتونه دا شان شوکت والا خلک دي او د دې د حضور چې ناممکن دی دا دې دلیل دی چې زموږ سره هغه سلطه او قدره نشته دی. زموږ منځ کې فاصلې دي. میدان جنګ کې واقع یو، که موږ جبهي جنګ کوو که ګوریلا جنګ کوو، خو څونه منطقو کې زموږ اثر دی ټول میدان جنګ دی. په دې په اووم نمبر کې موږ تفصیلي بحث وکړو. بل سوال دا وشو چې معاویه رضی الله تعالی عنہ د اهل الشوکه نه وکنو هغه بیات نه وکړي بده موږ اتفاق کوو اشتباه نه راولو من اتفاق د ټول اهل الحل والعقد نه شرط نه وایو اتفاق د جمهور اهل الحل والعقد وایو ودا د اهل سنت والجماعت عقیده ده په دې خبره روانه و هغه رسو په تفصیل من کو چې د معاویه رضی الله عنه اختلاف د علی رضی الله عنه ته په څه بنیاد تفصیل به من کړی دی مکمل چې هغه دغه د خلافت نه انکار نه کاوه بلکې د خلافت نقطه د دوانو څه وه خو من خبره دا روانه کړې وه چې د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې موافقت د جمهور اهل الحل والعقد یا موافقت د جمهور اهل الشوکت شرط دی ټول نه لکه شیخ الاسلام امام ابن تیمیه رحمه الله په منهاج السنه نبويه کې وایي چې بل فرض عمر رضی الله تعالی عنہ وی ډری د ابوبکر صدیق رضی الله عنه سره بیعت کړي وي او نور صحابه کرام نو یې کړي نو دا امام نه ګرځید او بکر رضی الله عنه چې امام وګرځید هو بیعت د جمهور صحابه کرام سره چې هغه خاوندان د قدرت وو لکه څنګه چې مخکې مننګ باچا ویل چې هغه بیعت خاصه وو دغه خلکو چې هغه انصار او د مهاجرو مشرانو سرب سعد بن عباده رضي الله تعالى عنه مخالفتك نور جمهور اهل القدا والشوق موافقتك بدي وجه امام مجرديدا امام تيمية رحمه الله وي انما صار اماما اي ابو بكر بمبايعه جمهور الصحابه الذين هم اهل الشوكه والقدره ولهذا لم تضر تخلف سعد بن عباده اولا يا خليفه او بکر صدیق رضی الله عنه دا غ جمهور صحابه کرامو په بیعت سره خلیفہ وګرځید چې هغه په صحابه کرامو کې اهل الحل والعقد خدمه مزاری امام غزالی رحمه الله دا وایي چې د خلافت د انعقاد دار و مدار په اهل په جمهور اهل په اهل الشوکه دی هغه وایي ومدار جميع ذلك على الشوکه ولا تقوم الشوكة إلا بموافقة الأكثرين من معتبري كل زمان حاصل دار چې مدار د خلافت په قدرت ته او قدرت هر راځي چې اکثر معتبر د زماني یعنی جمهور معتبر د زماني چې هغه موافقه وکړي او معتبر د زماني هغه شاته په قوتونه ولاړي یعنې کوم چې د مسلمانانو داسې معتبر او معتمد وي چې د هغوی فیصله او انتخاب د خلکو فیصله او انتخاب وي او د شیخ ابوبکر البغدادي حفظه الله ونصره الله سره اکثر معتبر د زماني د مجاهدین مسلمانانو لاته چې عشر سره هم موافق نه دي په معتبر په معتبر خلکو کې معتبرو کې صرف سبو کو حرام بیات کړي دي او اوس تور د مخ کې د تحریک اسلامي ازبکستان وی ډلې اوس بیات کړي هغه په دوه حصو تقسیم دي څوک چې دغه صورتحال نه معلومه کړه علم دي پر امامة العظمي کې علامه دمیجي رحمه الله وايي چې مونږ هم د ابن تیمیه رحمه الله رای غوره کوو ځکه د ده رای د هغه طریقې سره موافقه ده کومه طریقه چې په بیعت د خلفای راشدینو کې اختیار شوې وه هغه دا چې دوی د ټولو اهل الحل والعقد اتفاق هم نه شرط کړي او نه هغه تعین د اهل الحل والعقد کړي وو بلکې اتفاق د جمهور اهل الحل والعقد پکې وو او هم دا رای په محدثینو کې د محمد رافت عثمان ده چې هغه په خپل کتاب رئاسة الدوله فی الفقه الاسلامي صفحه 274 کې ذکر کړی ده دغه شان دکتور فؤاد په طرق اختیار الخلیفه صفحه 193 کې او دکتور محمد فاروق النبهان فنظام الحكم في الاسلام صفحه 475 کې او دکتور محمد عماره په الاسلام فلسفه الحكم صفحه 444 کې ذکر کړی ده دارنګ قاضي ابو عياله حنبلي رحمه الله پنځمه صدې عالم دی هغه وایي فلا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد قال الإمام أحمد الإمام الذي يجتمع قول أهل الحل والعقد عليه كلهم يقول هذا إمام أغوي خلافتنا قائمي مگر موافقة جمهور أهل الحل والعقد سرا أو إمام أهل السنة إمام أحمد بن رحمبر رحمه الله فرمایي شرعي إمام وخليفة أغدي إذا أهل الحل والعقد قول براجمشي يعني شي یعنی موافق شي پی او وایي چې دا زمونږ امام دی او د بغدادي صاحب حفظه الله په اعلان کې شوی خلافت جمهور څه چې د اهل الحل والعقد ثلث به هم نه دی راجمع چې کوم د امت اهل الحل والعقد دي د هغې ثلث به هم نه دی راجمع د هغې څه وجه ده د هغې وجوهات چې کوم د مننګ باچا ویل چې حالات نامرساعد دي او هغه موږ تفصیلا ذکر کو چې کله حالات د سی نو بیا نسب د امام څنګه لري ا د بغدادي سه په اعلان کې شوی خلافت جمهور څه چې د اهل الحل والعقد ثلث به هم نه راجمه ځکه اهل الحل والعقد د جهادي قوتونو ذمہ داران مشهور عالمي جهادي علما او غیر ټول د بغدادي سه حفظه الله د اعلان کې شوی خلافت سره موافق نه دي او په الوجیز فی فقه الخلافه صفحه یو 49 کې او کم 50 کې د سحله صلاح الساوي او محمد عبده وینا هم نقل کړې ده چې خلافت قائميږي په موافقت د جمهور اهل الحل والعقد سره وایي چې دا اهل الحل والعقد څوک دي وهم العملاء علماء والرؤساء الذين يرجع الناس اليهم في الحاجات والمصالح العامه اهل الحل والعقد هغه مشهور علما او هغه مشهور رهبران دي چې خلک ورته د عامه مصالح کارونو د عامه کارونو د مصالح او حاجاتو کې ورته مراجعه کوي امدا قول محمد رشید رضا دی محمد رشید رضا په حواله سره وختي ملنګ باچا تنقیدي گفتگو وکړه یقیني چې هغه یو څه شخصیت نه دی دغه باره کې دا لیکي چې هغه په د فریمیسن رکن وو فریمیسن یو خفیه یهودي تنظیم دی به هر حال هغه وینا هم دا ده دانګي محمد عبده ویا چې انه هم المراء والعلماء والحكام ورؤساء الجند وسائر الرؤساء والزعماء الذين يرجع إليهم الناس في الحاجات والمصالح العامة أهل الحل والعقد أغوي دا أغره بران علماء حكام أو فوزي قطعات ومشران یعنی قومندانان او نور هغه مشران او لیډران دي چې خلک ورته په خپل مشکلات او مصالحو کې رجوع کوي او د بغدادي صاحب په خلافت باندې داسې مشرانو موافقه نشته لري چې هغه په مجاهدینو کې رهبران او مشهور علما او د جهادي او فوځي قطعات او مشران قومندانان وي هغه واضح دي مجاهدینو کې د هر جهادي جبهه په ټول عالمي جهاد په نړیوال جهاد کې لوی لوی جهادي جبهات دي چې هغه ته د هغه رهبران، علماء، حکام او د فوځي قطعاتو مشران يعني قوماندانان او نور هغه مشران او ليډران دي چې خلک ورته په خپلو مشکلاتو او مصالحو کې رجوع کوي او د بغدادي صاحب په خلافت باندې داسې مشرانو موافقه نشته چې هغه په مجاهدينو کې رهبران او مشهور علماء او د جهادي او فوځي قطعاتو مشران قوماندانان وي او نور هغه مشهور مشران او ليډران د مجاهدينو دي چې مجاهدين او د طاغوت نه آزاد مسلمانان ورته په خپلو مشکلاتو کې رجوع کوي.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 لیکلی خو چونکې زه وروسته مجلس ختمو نو د آیات به انشاءالله وروسته به دې مقصد بیان کو اوله خبره دویمه مولانا ابو سعید هغه دا خبره وکړه چې امیرالمؤمنین لکه د شیخ اسامه رحمه الله نه تفوس شوی په باره د امیرالمؤمنین د ظواهرین په باره د امیرالمؤمنین کې او په باره د بغدادي صاحب کې نو هغه جواب دا دی چې هغه ته حاکم دی دی دلته حاکم دی د ابو عمر بغدادي باره کې چې هغه ته حاکم دی دی دلته کې حاکم دی نو په دې سره هم خبره ان شاء الله یو حد ته رالنډیږي چې دی دلته موږ حاکم تصور کو وم مانه کنه نو بیا موږ له دومره زور ته به ان شاء الله ضرورت نه دا به دغه حق دی واغه به د بغدادي صاحب سره چیر څومره وخت کې فیصله وکړه نو وبېږي بل ابو سعید مری صاحب ویل چې الته حالات خراب دي او الته حالات صحیح دي او دلته حالات چې دینو دا خراب دي نو اولنې سوال دا دی چې دلته حالات خراب دي نو دلته ولې دغه د والی وټاکه کنه چې حالات خراب دي په کار دا چې دغه خیال ساتلې وي ځکه پیغمبر علی السلام چې په مکه کې حالات خراب وو الته کې لري انا واخلانه دې داخل دغه د دا په مکه کې چې حالات خراب وو پیغمبر علی السلام الته کې والی نه ټاکلې او ماد رضی الله عنه چې په یمن کې حالات خراب وو الته کې غلې غلو نو چې دلته حالات خراب دي باید چې دلته والی ونه ټاکي دا غیر شرعي کار دی او بله دا ده چې دی وایي هلته کې حالات صحیح دي نو دا مسې سترګې پټول دي ځکه چې هلته حالات خو ماشاءالله دا ټول په ریډو باندې اورئ سار او ماښام خراب حالات دي الله دې صحیح کړي مونږ له دعا کوو خو لکه دا خبرې سره زمونږ اتفاق نشته دی شپږمه د اتفاق راوستلو بهترینه نسخه چې ده نو هغه بار بار موږ بیان کړه چې هغه اهل الشوکه او اهل القدره په امت مسلمه کې هغه مخاوري خلک دی چې دا غي روستو خلک ولاړ او د خلکو ته سترګه را پیچره د پلانکی ز په دغه کې وانه لمنو کې دی شي چې خراب میک او دا د اتفاق یو صحیح نسخه ده باید چې دا مونږه لکه استعمال کړو ان شاء الله د دغه نه یو خبره بنیادی زمون خبره چې ونه بنیادی غلطه راوچاته وره دا د امیر خبره وا د شورا خبره وا خو چې د بنیاد نه غلطه راوچاته شو او ځکه غلطه سرات هم پرې خودله ومه خبره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه باره کې دی بار بار دا خبره وکړه چې په هغه خلک متفق نه نو یو خو هغه جواب ما مخکې کړو چې یو بیعت خاصه دی یو عامه دی خو دویم جواب چې السیاست الاسلامی دا د کتاب نوم دی او د ویل دی نو دویم جواب دا دی چې د ابوبکر رضی الله عنه خلافت چې هغه یو ناصافي کار او ناڅاپي راغلی او د پیغمبر علیه السلام وفات دا امت مسلمه ته یقیني چې یو لوی درد او غم و، نو دغه چې دی لکه ناڅاپي انعقاد شوی و، نو په دې باندې نور حالات قیاس کول دا نامناسب دي. دا دغه کتاب لیکلي، زه یې نه وایم. ښه ابوسعید مري صاحب چې کوم سوال کلی و، اوله چی څومره علاقه او څومره قبضه پکار ده ددی دی موږ ته په شریعت مطهره د قرآن او د حدیث په رڼا کی ددی وضاحت وشی چی د خلافت لپاره څومره قبضه ضروری ده او څومره علاقه ضروری ده نو د هغې جواب کې خو آیاتونه ډیر دی الله رب العزت فرمایي الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاه چې مؤمنان ته ما کله تمکین ورکه زیمه ورکه نو دوی به اقامت د مانځه کوي په دې کې الله رب العزت موږ ته هغه ټوله ډانچه ښودلې ده چې څوک پې پوهېږي چې دا یو خو د الله رب العزت زمونږ او ستاسو سره د خلافت او د استخلاف د دې د الله رب العزت زمونږ او ستاسو سره وعده ده او دا خوبونه موږ ټول مسلمانان او خصوصا مجاهدان وین ان شاء الله چې الله تعالی به موږ ته دقه حالات راخی دا موږ په دې وعده کې د الله د وعده منتظر یو چې الله تعالی وایي چې زه به خامخا تاسو په ځمکه کې خلفا ګرځوم نو هغه د آیات نه په خپله معلومیږي او چې څنګه به تاسو نه مخکې خلک خلفا ګرځولي وو او ولمکنن لهم دین دینهم الذی ارتضى لهم او الله تعالی زه به دی لا د دې د دین د تنفیذ هغه قدرت ورکم او تمکین به ورکم چې دی به کما حقوقو تنفیذ د حدود شي کوله توجه مخکې وخت کې علي زمونږ یو ملګری دی داغه د لاس نه قتل وشو که قتل عمد کو خطا او که هر قسمو پاغه پسې زمونږ شورا والا امر جاری ک چې کم ځای کې چا دغه که دا اومند نو داغه سره دی لکه شرعي معامله وشي کنه نو د حدود د تنفيذ دا شرعي طریقه د سره نه ده هغه دومره ريټ غواړي او دومره امنيت غواړي چې ته يو ځاني دی يو بل سړی دی او هغه ته قصاص کې او ته يو دسي مجمع ته راوغواړي چې الله تعالی وي چې هغه ته وليشهد عذابهم طائفه من المؤمنين چې مؤمنان دی او ته د امن په فضا کې راجم شي د خوف نه من خپل مړی نشو خوله یریګو چې نن غنګي ډیره تاویږي کنه نو دا د تمکین او د قدرت او د قبضه الله رب العزت په دې کې اشارتن منګو تاسو ته خودنه کړی ده او ان شاء الله موږ په دغه انتظار باندې چې الله رب العزت به زموږ سره دا وعده سر ته رسي لا فل حال سر ته نه درسېدلې کما حقه او مجلس په دې ځای باندې اولنې نشست سر ته ورسېد نور خبرې به ډاکټر صاحب کوي